الجواهر المضیه والا ذکر کړي دا تعلیل د علت ته اول معنا کو مخکې ته دا وی وی وبعد او پس د الحمد د صلات نه ان هذه مقدمه دا یو رساله دا فيما على قارئه يعلم په هغه څه کې چې په قاری باندې د هغې پیژندل ضروری دي اولی اذ واجب علیهم محتم ځکه چې واجب دي علیهم پر قاریانو محتم قاری هغه چاته چې قران څوک لولي محتم په لازمي طریقې سره واجب دی په دای لازمی قبل الشروع مخکې د شروع کولو د قران نه اي اولا اول څه لازم دي ان يعلموا دا چې دای او پیجنی دا چې دای څه په پیجنی رسته د ذکر کوي مخارج الحروف والصفات دې کې علت ذکر کوي د هغه وجوب چې هغه په هم شوی دی د علا قارئه حضرت علا وې د وجوب د پر مخ کې راغله اگر ته بعضه بدیرت کړه چې علا کوم ځای کې د وجوب د بار راځي انا من نحو الفکری والو حج واجب دی علیم په دوی باندې وردا واجب په لغت کې ویل کېږي الثبوت ثبوت ته واجب لغت کې ثبوت ته وي یو شی ثابت شي فاذا وجبت او واجب دي ته وي سقوط او راغورځېدو ته فاذا وجبت جنوبها اړخونه یو ورځي ګورا یو واجب دی شرعي او بل واجب دی عرفي اصطلاحي یو شریعت واجب کړی یو شی د شریعت واجب څه ته وایي ما یصاب علی فعله ويعاقب علی ترکه شریعت کې واجب دی ته وایي چې ودی کو ثواب بدر ته ملاوي شي او که ودی نه کو نو سزا به درته ملاو شي دې ته د شریعت واجب وي دې ته واجب شرعي وي دویم واجب عرفي اصطلاحي واجب عرفي دی لوي ما لا بد من فعله ولا يستحسن تركه خامخا به کې او پرې خودلې خبره نه ده نور په دړې ګناګاری کینا او کولې پکاري ها چې په لار دي کار خامخا الله پیغمبر او یفش السلام دی وینا سلامونه خواره کوي څه کوي الله پیغمبر او سلامونه اچوي سیدا نو چې په لار روانه ته وو سلام اچي سبکه خو کدیوانه جوړ کو چا سلام ګناګارې نه نو دې ته هغه واجب چې پتا لازم شوی په عرف او اصطلاح د خلکو کې په خبر باندې پويږي کنه اوس دې ځکه وای از واجب واجب دي عليهم پر قارن کوم واجب هغه د خلکو واجب هغه کار دی اګه نه شریعت کې کوم شی واجب دی ها دا کوم واجب دی نه مراد دی نو علماء کرام وایي المنح الفکري والا هم ذکر کړي ملا القاري صاحب وایي وایي ظاهره خبره دا ده چې دینه مراد واجب عرفي او اصطلاحي دی شرعي واجب ته مراد نه دی ولي پدې منظومه کې پدې مقدمه کې چې کومې خبرې ذکر دي پدې جزري کتاب کې نو بعضی پکې داسې خبرې دي چې د اغي شرعاً لحاظ ساتل واجب نه دي بلکې دې دې دې کتاب کې بعضی سيزونه واجب دي بعضی په مونږ باندې واجب او ضروری دي ټول خو نه دي نور مستحب دي پکې بعضی د تجوید بعضی احکامات دي مستحب او ناظم په خپل مویدې ته اشاره کړې دې فرق ته اې وی واجب دی په دای څه شي نورستو شعر کې څه وای مخارج الحروف والصفات دا په وی واجب دی او بیا د از واجب تخت دا از واجب علیهم محتم قبل الشروع وان اي يعلموا د واجب دلان دي مخارج او صفات روستي او باقی نور سيزونه هغه د محرري التجوید والمواقف هغه لاندې راوستل صحیح ده نو هغه په خپل جدا کړل نو اوس دا خبره پاتې شو هغه سيزونه چې هغه مستحب دي په تجوید کې لازمي نه دي نو وردا معنا نه چې قاری به نه کوي ها دا غي خیالم ساتل پکار دي کوم مخارج او صفات او خیال دې نه ساتل خو قران د سره عربي نشو قران اخو دې بالکل پښتو لواړولو او کله صفات عارضه او خیال دې نه ساتلو د وقف او د ابتدا خیال دې نه ساتلو نو په دې د قران د عربیت مدار دی د دې غ حسن او رونق دې ختم کو ځکه خو ناظم رحمه الله ناظم رحمه الله نه مراد جزري ته دی جزري ته اغم د قران کریم د عربیت د ویلو د پاره مدار څه ذکر کو مخارج او صفات چې قران څوک عربی کې وای نو سبي مخارج به پیجنې صفات به بلیل فزو به افصح اللغات دا به کله پیجنې قران به کله په افصح لغت وي مخارج او صفات خو پیجنې کنه اته الحمدلله مخارج پیجنې صفاتو کې لګیا یې او بیا رست په محرر التجوید کې دا خبره کوي چې کوم سيزونه د مخارج او صفاتو نه علاوه دي یعنی صفات عارضه دي په طالب باندې لازم دي په قاری باندې دغه عمره دا چې دغه شان نه دي څنګه چې مخارج او صفاتو هغه ډیر لازم دي واجب دي یو خدا خبره شو چې اذ واجبون کې د وجوب نه کوم وجوب مراد ده اصطلاحي او عرفي نه شرعي دمه خبره کچرتا وجوب نه وجوب کفایي مراد شي ها یو واجب چې کومه کنه هغه هغه فرض عین چې ورته ویای او بل هغه چې فرض کفایي مثلا نو یعنی په بعضي خلکو کې زده کو نورونه ګناه پورته کیږي لکه د جنازې مونږ چې لګو کسانو کو نو نور ګناهګار نه دي دې ته فرض کفایه ا د فرض عین دی لوي چیر څوک به کوي لکه د ماسپخین او د مازیګر مونږونه او د مازیګر مونږ به صرف تکه کذبم کو او کنه ځکه چې خوراک هم تکه صرف خوراک هم ټول کو ها کچر ته واجب کفایه ته مراد شي نو خیر د کبیات شرعي مراد کې چې توه چې دینه مراد شرعي ده خو مراد د وجوب نه وجوب کفایي ده چې صدا چې خلق او قاریان په سکاریان ورته پا ها چې دا چې کسات پکاري چې غي دا صحیح د کې ټول قواعد او باقی کې نه زده کوي خیر ده نو ټول خلق وغه سر نه بغونډه واوړي گئی به بیغمه شي دا دوه خبرې شوې ولې خان دی اته وکاله دل وګوره خان دی غر نه را کوشي وي تاسو په دې خبرو ته پويږئ نو چې تاسو نه پويږئ نو څه وکم زبم نه پويګم فنجهل فوق جهل الجاهلين ها وی الا لا يجهلن علينا احد فنجهل فوق جهل الجاهلين څنګه شعر دی ما ته وګوره تاسو خبره په دې کې ختمه شوې چې معنا مې درل کړې کړې دا څه چلی کنه خلک چې کله غټه کړای تیار کی کنه ګډ غوښه پخه کړئ الله دې تاسو ټول له توفیق درکړي خو دلته دې راړه یلا داسې بل څه پاخه کی کنه نو ماشوم چې ورسره راشي کنه خوا کې نغل غټ پلیټ کې کړي کاغله نو غونته پروټي کې دوی ته سره لګیا یا هغه هغه پر اي ختمه کې هغه یو غوخه کله لا پیړې یو کله لا ختمول نه شي ا دې خوا ځوانان خدا سي شي موږ د تجوید دا مثال لري دی ماشومانو له موږ اول کې بوټي ورکو چې دا د معنا شو دا د څه شو معنا شو دی له سوچونه کوا او باقی موږ خپل ځل کینو موږ صحیح شي له بیا موږ ناسي دا تاسو موږ سره شریکې گئی راځي خو ګرمه ده لا سوخله بدل سوځي ځان به پوي که ها ابدینی کې سترګو کې پنځل وي دا د ویغو کار دی او تاسو به ان شاء الله دا ګوره لیکل کوئ زما یو خبره یاد اوساتئ که پوهیږئ او که نه پوهیږئ خو لیکل وکړئ ان شاء الله ته چې دوه درې درجې وې کنه او بیا دې دغه کاپی کولاو کې مال به دعا کې جو ختم دا یې وی ها دې سړي هم خود مې دا ور نور مې سوي وښوي کنه دا کتابونه موږ نه دی ویلي دا خو مونږه د دې د په کتابونو کې اصطلاحات یاد کول چې دلته پوهیږو په نه شوي به لیکل کوي یو وخت به دا راشي چې تاسو په دې پوهیږئ ورنه کلی کلمه نه کل نو سبا به خپويږي خو ته بدر ترې نه دا لای به دې بچي بیا ها خاجي اوس موږ ځوانان یو کنه بیا به بوډاګان شو یا به نه یو نو بیا به کړی چې بوډا شوم بیا تفصیلونه نه او چې نه نو غوته هم نه نه هغه کله عدم شي کنه ها بل خبره المنح الفکری والا ذکر کړي چا چې دا ویلي چې واجب نه مراد ما لا بد منه ده چې ته واجب عرفي او اصطلاحي وایي نو دا با ما ته وګوره په چا باندې دا تجوید دا ته لازمی د چې د شر بیخي واجب په نه دی هغه شریعت ته کوم هغه واجب په نه دی چې پاغي په پرې خودو سره ګننګاری ګره بچا دا په فصحا او العرب کم خلک چې عربیان دي هغه د خپل طبيعت او د سلیقي مطابق الفاظ صحیح ادا کوي ای باندې دا قواعد ذکر څه دي واجب عرفي دي اصطلاحي دي دا څه په لازم نه دي چې هغه ته واجب شرعي وي صحیح شو فصحاء العرب ته واجب عرفي او شرعي کا دا واجب عرفي او اصطلاحي کا او هر چې دا دویمه معنا ده چې هغه ته څه ویل کېږي واجب عند الفقهاء واجب شرعي ده دا عجم په دې کوئی واجب کا کنه په دې باندې دا واجب دي نو ایتیا چې دا خبره کړې المنح الفکری والوي د جمع کړي بين الحقيقة والمجاز چې واجب په حقیقت کې استعمال کړي او په مجاز کې استعمال کړي دواړه معناګانې او دا وی الشیخ زکریا صاحب دا قول غوړه کړي چې دواړه راجمع کړي دي هم الله القاری رحم الله وی وی تحقیق مرضی هغه دی غوړه تحقیق چې موږ مخکې وکړو مخکې کوم وای مخکې دی واورېدو دی وایي زمونږ هغه ډېر ښه دی وایي خو د ګویدام چا ذکر کړی په درې تریو باندې پوه شوئ چې څوک به پوي پوي وي او چې څوک به نه پوي نو اب هم نه پوي حج اذ واجب عليهم محتم ځکه چې واجب دي په دوی باندې عليهم ابن المصنف ذکر کړی ضمیر په دې عليهم کې چا تراجه دي هغه کلو مقدر تراجی د چې په مخ کې شعر کې دی اوی مخ کې شعر کې داسې فيما على كل قارئ على كل قارئه ان يعلم او خالد ابن عبد الله الازهري هغه په خپل شرح الحواشي کې ذکر کړی چې لا يحتاج الى ذلك اله ضرورت نشته ځان دوره مکړوا وای مراد د دین جنس قاری دی اپ جنس قاری کې ټول رااله اے چا دام ویلی وی علیهم کی ضمیر چا تراجی دی هر قاری تراجی دی کم چوی مخ کی ذکر شو چی فیما علا اے علا القارئ الف لام سره وی مخ کی ذکر شو بعد نسخو کی الف لام سره هم دی نو المنح الفکری والوی الف لام سره خو به ذکر کی خو وزن بلی ولنی که برابرای ها دا غوسه دغه نه دي بغته یو دي اته دا شعر دي اوس کدی و چې فيما على القارئ نو وزن نه برابرې صحیح شو نو دی وای وای ولا يستقيم ذلك لعدم اتزان البيت كما لا يخفى وزن نه برابرې ګم نو دا د ځان خلق جوړ کړی صحیح خبره ده چې بس عليهم دې کې څه شی دی مراد جنس قاری ته مخکې مراد نو واجب علی واجب دی علیم په دې جنس قاریانو باندې جنس قاری باندې دا خبره واجب ده محتم دا تاکید ده مؤکد دا خبره محتم مؤکد په د باندې واجب دی لازمی دا مح... دا محتم دام د دا واجب په معنا باندې راځي محتم او واجب یو دي دواړه مرادف دي خو بیا هم ذکر کو د پاره د تاکید د مضبوطوالي چې خبره مضبوطه شي او د قاریانو خپل اصطلاحات دي کله قاریان واجب ذکر کوي مراد دی هغه چې ما يختل الادا بترکه او دا خبر هم ده دا واجب او فرض نه دي دا د بعض علماو په نس یو شی دي صرف لکه امام بونی پر مولا په کې فرق کړی چې واجب جدا شی دی او فرض جدا شی دی الکه چاته دا زده شو اذ واجب علیهم محتم واجب دی بقاری باندې علیهم په دې قاریانو محتم په مضبوطې طریقه او په لازمې طریقه قبل الشروع مخکې د شروع کولو نه ان يعلمو اي وي قبل الشروع اي قبل الشروع ورته څه لازم دي چې مخارج او صفات پیژني او زمو کاریان څه وایي په یوال ګورا ای په ځکه ای په څه چې دای په بلازي ای په ځکه بیا دورو کا او بیا چې دې ښه پوخ شي بیا پکې یو خیر د یو کاج تجوید هم وکړه چې د امام جزري کتاب داسې یې نیولی امام جزري وایي واجب دی قبل الشروع چې دا زده کړي او موږ ته وایو احفظ ثم جود اول یاد کړه بیا به ټیک کړي الحمدلله زموږ مدرسه کې دا نظام دی طالب اول تو کی تجوید او پس تجوید نه بیا نو موږ ناظری کلا سو ګور کنه نن ما پنځه شپږ وکسان واړو حفظ لا ناظره اله ختمه که چرته د سوي قاری غونته قران یې نه وي نو بس غاړه به زما بنده مکمل ماشاءالله مکمل د قاری غونته قران یې وي او بیا غیر قاری ته لمه مې غره خیال کوا سم خو درواړې غوستې ګډوډ نه کی وګوره خبره جماعت دروغ بیا بانګونه ویل کېږي تاسو کله گئے بل اوس ګوره دې په واجب خو پوي شي ها بل خبره اذ واجب علیهم واجب دی پچا پدی قاریان او قاریان نه کم قاریان مراد دی قاری په عامه معنا دی اصطلاحي قاری ته نه دی مراد بلکې قاری چاته تلاوت کوونکو باندې ځکه عام قاری ته د تاکیدونو ضرورت هونه چې په قاری لازم دی او خو پوره په لازم دی چې د مخارج د دې ذکر نه دی